مولوي صاحب حاجي نور محمد یوسفزی او عبدالولي صاحب او مامور جان د لوګر ولایت د خواجانګور د کلي څخه لیکي چې د سړي اولاد نوی بلوغ ته ورسېږي او له روژې اوله روژه یې نیولي وي او هغه ماشوم وایي چې دا لومړۍ روژه ما خپل پلار یا مور ته نیولې ده نو څه حکم لري؟ حضراتو تاسو په خپل لیکلي دي په دا سوال کې چې دغه الکی بالغ پس له بلوغه و ده ته ماشوم ویل دا تعبیر مې لیکلي خو مطلب همدا دی چې دا نیاس د رمضان دا یو خصوصیت لري دا څه خصوصیت لري چې دغه تعین د جانبه د عبادو دا نه غواړي یعنی یو سړی نیت وکړي چې په رمضان کې وایي سبا نفلي روژه نسم هغه دا فرضي سبا روژه نسم سوا د زما د مور پلار دی هغه د هغه فرضي روژه ده عینا د ده یو سړی وایي سبا زه روژه نه سم اما هغه د فروز کال د قضایي نیت پکې وکړي هغه د قضا پر ځای نه لویږي د هغه ادا د رمضان ده د هغه پر ځای روژه ده یو سړی په رمضان کې نیت کړي د کفارې چې فروز کال پر ما کفاره اوښتې ده یا کفاره د جهار ده یا کفاره د قتل خطا ده یا کفاره د یمینو د قسم ده د کفارې نیت یې وکړي هغه ټول نیتونه یې لغوه دي لغوه دي لغوه دي تنها و تنها دغه روژه د ده دغه فرضي روژه ده نو دغه الکۍ که دی بالغ شوی دی او میاشت د روژې ګرد د میاشت روژې نیولې دي او وایي زما د مور و پلار دي هغه د ده هغه نیت هغه نه نیسي په معنا کې شخصا د ده دپاره شو یعنې د دغه الک چې بالغ شو او روژې ونیوې کیسم په نیت د مور و پلار ونیوې په نیت د مور و پلار نه دي شخصا دا په رمضان کې ودرېږي آینده لپاره دی د قضا څخه خلاص وي دا روژې د ده دي وایي دغه رمضان دا داسې حکم لري لکه هغه متوحد چې دا یو سړی تنها په سرا کې یې کار ناست وي هېڅوک بل نشته نو په دروازه کې چې ورته ودرېږي فلانې کاکو ورنایې کې هم دی که د په نامه د زید عمر ورناره کړه هم دی دي که د احمد د محمود په نامه ورناره کړه هم دی دي ای هغه سړی تل چې به کور یې په هر تعبیر کې دې ورناره کړه دغه سړی ځینې مراد دی نو همدغه رنګه حضرت امام صاحب رضی الله عنه فرمایي وایي سړی چې په داخل کې د رمضان دا د رمضان په ورځ کې روژه نیسي په هر هر هر نیت کې ونیوه هغه نیت یې نشته بلکې دا روژه د دغې فرضي په ځای کې درېږي دغه هلک د ادا او د قضا آینده خلاصې ادا یې وکړې قضا پر ده باندې بیا نشته والسلام